اوقات د صلات من حيث الفرض مخکې ذکر شو امام ابو داود رحمت الله علیه ډېر اهتمام کوي مخکې اوقات الصلات من حيث الفرض ذکر شو بیا وقت صلات النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مزونه ست اوقات کې کولو اول کې میز کې آخر کې نو د دې باب کې دې بیان کې بیا محافظه د محافظه کې بیا اوقات مستحبه او ضبط حاصل دا شوافی په نسبان دي ټول اوقات کې تعجیل بهتر بغیر د عشاء نه ټول اوقات کې تعجیل بهتر عند الاحناف ټول اوقات کې تعجیل دا تاخير بهتر ما خام کې نه فرق باندې پوه شوي شوافی او پریز باندې ټول اوقات کې تعجیل د الا العشاء دلته تاخير بهتر راغلی احناف پریز باندې ټول اوقات کې تاخير الا د مغربا مغرب کې تعجیل بهتر دی او بیا موږ فرق کړو یو جمع دی بل وړی دی نه په وړی کې د ماسپخین کې تعجیل نه ده بلکې تبرید بهتر او جمع کې تعجیل وقت صلاة النبی صلی الله علیه وکیف کان یصلیها او فی الشیطا زوال وخت یو مزو کړ په جمی کې دارنګ مز د مازیګر و شمس حیا نرخ تازه نزا په تعجیل بندلل نه کې مګم د دې قال و شمس حیا والمغرب اذا غربت الشمس او عشاء چې کله خلق ډیر شو تلوار به وکړو ويرجع بیا به واپس راته و شمس حیا نور لا تازه و ندینا تعجیل د عصر معلوم شو ځکه د عالی چې دی دو ملهم دی او سلورم دی شپږم دی باندې رتبای او بیا به واپس هم راته بیا هم نور تازه دلالت کوي په تعجیل د عصر باندې خدا نه سری نه ده پرې باندې دا خو د دو ملا سلور ملا تلل راتلل هغه د سوالې باندې تلل دي که غیر سوالې باندې تلل دي سوالې تیز ده کن تیز نه ده پوه مسله باندې اول دا ابو داود کې لا يذهب الى اقصى المدينه تب سره هغه سر د مدینه ته ويرجعو ته بیا واپس مراته لیکن يرجعو ګوره بخاری کې نشته فقط يذهب نتل دملا تکړه مجاهد سړي تړته مسله نه ده واښوي بوډا سره نه وی ځوان سره وی تیز رفتار روخه نه هغه باندې تل څه مسله نه ده او والشمس حيا ونسيت المغرب وکان لا يبالي تاخير العشاء تر ثلث الليل پوری یا الى شطر الليل قال وکان يكرمنا قبل نبي الاسلام خلقنا ودي کېدل مخکې د مزمر ستنه ازان شي او د پادشي والحديث بعدها او مازنه بعد فضول خبره پښوی ګوره شپېتونه تر سل آیتونو پوری د تجوید د قواعد برابر سره لولي خپل گاونډي نه پیژني دا ممکن نه ده شپېتونه تر سل پوری آیتونو لولي او په ګردان نه کوي خد قاعده مطابق ولي او بیا ما خپل گاونډي نه پیژني دا ممکن نه ده دی وجنه یو یعرف جلیسو نه خپل گاونډي پیژندو خبره ده دا ما ضبط نه ده یعرف جلیسو باب وقت صلاة الظهر وبه قال حدثنا أحمد بن محمد ومسدد قال قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا توصل لزور ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسپخین موز به مې وکړو فاخذ قبضه من الحصا ما به یو مټه شګې به راوغسې دي چې په دې لاس کې یخې کم داسي سجدي د پاره دلالت کوي په تعجیل باندې ازال جبتی اسجد علیها لشدت الحر ګرمي سخت وا نو ما دا شګې لګي یخې کم چې خپل تندې ته کېدم جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده بن حميد عن ابي مالك الاشعري سعد بن سعد عن كثير من مدركين عن رسول الله عبد الاسلام مز په وړي کې د درې اقدامو نه تر پنځو پوري او په جمی کې د پنځو نه تر وو پوري نو دا وګورو د کور غولي دیوال لړ او دیوال اوچت اوچت دیوال او ورک دیوال کې بیا په سوري کې فرق راځي یقینا وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيارسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر جمع کې د زور تعجیل او ورک تبرید سمعت بازار یقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ د سفر کې فاراد المؤذن ايؤذن الظهر راینا فیتلون اگر ډیره یو داسې ده او بل ډیره داسې ده کله دا ډیره ده داسې او چته ده او بل ډیره منبعثه ده نو عربو کې دا شګي هواګان راټولې دا چې ډیره کوي ډیره کوي جوړې کیږي نو دا اوس ډیره د خره ورنه ده نو دا دا سورې به ډېریږي کمیږي به ډېریږي به حتا راینا فیصلول نو دا امام صاحب رحمت الله علی د ذل حتا ذل د سارا ذل کل شیء مثلین دا سری روایت د امام صاحب رحمت الله علیه پر دلیل دی او دیم د مشکات د اکمال کی کوم حدیث راځي د دې امت فضیلت کې چې یو کس مزدوری کوي دومره حصہ ده بل کس مزدوری کوي ته ماسپغن نه مازیګر پورې دومره ده ابل کس مزدوری کوي د مازیګر نه تر ماخام پورې هغه ته مضاعف اجر دی وی دل ډیر ملاو شو موږ له کم ملاو شو وستا په دیاره کې فرق نه دراغله اوس مثلین نشي بلکې مثلاول باندې اختتام شي نو بیا د اجر مضاعف کېدل او وقت لک کېدل د داسې معنا لري هغه حدیث هم د امام صاحب رحمت الله علیه پر دلیل دی لیکن مفتابی قول سارا ذل کل شیء مثله لا مثلیه فجسار ذل کل شین مثله لا مثله او دا شاسب رحمت الله علیه فرمای دا د معذور پر اوقات پښوی مثل ثانی نه دا د معذور پر اوقات شي دا بهتره نه قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب بن حمدان حتى راينا فيت تلول ثم قال شدت الحر من فيح جهنم نو د جهنم چې د نور منعکس په جهنم باندې نور باندې ګرمای تراغه او نور خپل ګرمي دلته دنیا ته پرې خو بیا په هر ځای کې د ګرمي عل الاستوا په کار ده برابر په کار ده سزنی کې کم او سزنی کې ډېریږي په وړي کې هم نو مانم کړو ان شدت الحر من فیح جهنم دا سخوالی د ګرمي چې دا د جنس د ګرمایش د چانه دا د جهنم نه انکا سره ضرورت پاتې شي په خبر پوه شوي حوالی ته بلار بیا به واپس راته نه فقط دومره ده یذهب الذهب الى العوالی یتلون کی په عوالی تلار او شمس مرتفعه نو دو مل درې مل تلل او بیا په سواله باندې تلل او مذاکره لري او جاز کې تلل تر په ګټه کې بل وطن ترسي پښوی دا په سوالو کې فرق وي او د سایر کې فرق وي وبه قال حدثنا قال ابي قال قال قرات على عمر بن انس بن شهاب قال عروه ولقد حدثني عائشه نبی اسلام مز به کول د مازګر او شمس فجرتیا نو نور د دې په غولي کې وا ناغه دیوال وړ نری دیوال دی دنګ دیوال د دې په فرق راځي به قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليماني يماني تاخير به کول د ماجګر تاخير به کول د ماجګر مادامت شمس بيضا نقيه په صفا ستر نور د زروال پاره کې نه راغله نو تعجیل بهتر دی باب في الصلاة الوسطى وزي قال حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة الصلاة الوسطى في قول د سهار مز في قولنا د ماسپخین مز زګدا ډیره د ګرمۍ وخت کې مز راځي ماسپخین فی قولنا مستن مز احناف پر نسبت راجح قول صلاة الوسطى صلاة العصر ذکر دا حدیث مرفوع دی دی تایید دی صلاة الوسطى صلاة العصر یا تاکید د غیر لفظي د دو مزل په منځ کې راشاد ارمز په دو مزل منځ کې راځي مل الله بيوتم وقبورم نارا یو فائدہ شو امام ابو داود رحمت الله علی صلات الرسا کې بس دغه یو روایت راغسه حبسونا عن صلات الوسطى صلات العصر لیکن دا موزم شوی ده قضا شوی بیا نه ده درې مزونه قضا شي چا سرور مزونه ذکر کړو لیکن صحیح روایت لري کې بس دغه یو مزو او دا مزو متأخر تر بادا شي وبه قال حدثنا عن ابي عن مالك عن زيد بن اسلم عن انس بن حكيم عن ابي يونس مولى نفاذ دی بیا ما ته بوای کوم حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا په لیکلو کې کله دې مقام تور سي نو ما ته واجب لیکل کو فلما بلغتها عزمتها ما وی ما غات تور سي لیکل کوم فمنت علی اغه املا وکړ په ما باندې املا یو کسو یو بل لکی حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى والصلاه العصر حفاظت کوي په مزن باندې خصوصا مزوسط مخې د ډوبېدو د نور نه فقد ادرکا دا سه مدرک د اثر دی د مدرک د اثر دی ومن ادرک من الفجر رکعتن چا چې سار یو رکعت اومنت نور خطو نو مخ کې بیا نور خطو مخ کې د خطو د نور نه فقد ادرکا د مدرک شو د صلات الظهر د صلات الصبح یو رکعت وکړ او په دې کې نور ډوب شو نو ورپسې دل رکعت دي کې یا مسافر د دوه رکعت دي کې د دمز مکمل شو ها پرونه قضا کول بیا مز مکمل نشو دا مز نه دشوي دوباره دي کوي ټیک شو نننې موږ کولو د ماسپخ د مازیګر د غروب په وخت کې یو رکعت وکړو درې رکعاته بعد الغروب کوي نو دي کې د دمز ادا کول کې شو مؤدی شو او که د سار مز کې یو رکعت وکړو په دې کې نور وخته ده نو دا مزړو ختم شو لمن ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک او من ادرک من الفجر رکعتا مخی د خطوط نور نه فقد ادرک د حدیث بیا معنا څه شو په یو طرف ته دغه حدیث دی او بل طرف ته نور احادیث دي متعارض دی اوقات کې موز نه ده پکار اوقات د موز درې وختونو کې هړو پکار نو نفرز نه نفل نه صلات جنازه هیڅ ده په وخت د استوا کې په وخت د طلوع کې په وخت د غروب کې دلته قضا هم نه پکار واجبات هم نه پکار سنن نوافل نه پکار حد اوقات سار مز پسې مازیګر موز پسې بیا فرایض جایز دي او نوافل نه دي پکار دا قاعده و د احنافو اوس د ائمه ثلاثه په نسباني مدرک د سحر مدرک د کل مدرک د مازیګر مدرک د رکعات ثلاثه او د او مدرک د سار د یو رکعت مدرک د بل رکعت هم دی بل رکعت هم سمانه یعنی دا دویم رکعت دیو کې چې د موضوع شو لکه څنګه چې مازګر کې درې دیو کې چې د موضوع شو دا معنا کړو د نور ائمه حناف معنا دا وکړه من ادرک من العشر رکعتانا مخې د ډوبېل نور نه دې مدرک شو یعنی په دغه وخت کې حایزه پاک شو نابالغ بالغ شو کافر مسلمان شو نه پدی باندې د امز فرض ومن ادرک من الفجر رکعتن قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک لیکن ظاهر حدیث بالکل د احناف د مسله خلاف دی فشوی نظر تعویلات سره کوو مدرک د رکعاتن من العصر مدرک د کل رکعات دی او مدرک د سارم او مدرک د کل رکعات د ګنگوی رحمت الله علیه تحقیق ما په ترمذی کې ذکر کړو نو چې ما مدرک د مازیګر مدرک د کل رکعات او مدرک د سارم او مدرک د کل رکعات تلک صلات المنافقین تلک صلات المنافقین یجلس عدم چکینی یتند دی حتی اذا اسفرت شمس فکانت بین قرنه شیطان یا علا قرن شیطان نو دی پاسی فنقرا اربعانا سلور ټنګي وای حالانکه سلور رکعاتو کې اته سجدي وي ګویا کې د دو سجدي هم نه کوي لا الله عز وجل فی الله قلیلا تفوت الصلاه العصر خو ګوردا ته اوقات مستحبه کې ذکر کړي اجدار چې وخت مستحب کې فوت شي نو دومره لوی څه وعید راشي وخت مستحب پاتې جزدار چې دومره څه وعید راشي الذي تفوت الصلاه العصر فکان ما وترالو وما له دال مال ټول د تباشو نو یو قول دا چې وخت مستحب کې ونه کړ دا دومره سخت وعید نو په ترک باندې خو بیا ډېر لوی سخت وعید وي وفيه قال حدثنا محمود بن قال قال حدثنا ولي قال قال محمد يعني انا وضعي وضعي كان ترى وقت المغرب التعجيل نو خفاصله کې دا سوره احکاری نو دا تعجیل باندې دلالت کوي ما خام کې تاخير نه پکاره تعجیل نه وبه قال حدثنا عمرو بن علي عن صفوان عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن لمز بيقول تغرب الشمس اذا غاب حاجبها اول الوقت ځکه هغه همیشه چې د جهاد په ځان باندې لازم کړو او عقبه بن عامر په دا وخت کې په مصر باندې خل... دا گورنرو فاخر المغرب لغواني تاخير وکړو فقام فقام الی ابو ایوب فقا ما صلا داسمز د تاخير باندې یا عقبه قال شغلنا قال ما سمعت رسول الله يقول لا ظلمتي بخير او قال على الفطره ما لم يخر المغرب الى ان تستبق النجوم استور پر خېدو پر انتظار ونکړو نه خیر به مومي نه دا تاخير ولي وکړو د دیر شي او کله میاش د اونت شي اونت څه بیان باندې د میاش روایت شو نو بیا یو دوا درې یو هغه اونت شو کنه نو تیس پکې راغی کنه نو یو دوا درې دا څلور شو نو چې اولنې شپه چې سړی میاش ته کوي نو ماخام د لیک سات پس اړوبېږي او دویم ورځ باندې تر ماسوتنه پوری دریم ورځ باندې ماسوتنه ډیر نا وخت پوری خبر پوه شوي نو دی وجنا تاخير د د لسقوط القمر الثالثه في اليوم الرابع راځي کونه تشکی شي نو دا کون بیل اسلام مزبه کولو لسقوط القمر الثالثه په وخت د پریوتی دو د سپګمې پروځي درېم کې نو درېم د مې شګنې شپه څلورم راځي کړه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكه تاخير هذا قطاس دې موږ انتظار کې ولولا ان تسکل علی امتی لصلیت بهم حاجسا په دې وخت کې به ما موږ کړو بیا امر کړ مؤذن ته فاقام الصلاه نه أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا خليل بن راشد بن سعد أنا أتمنى يحمل سكوني أنه آخر حتى ظن الظان أنه لا بخارج يديش النبي صلى الله عليه وسلم تشريف لغاري وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن صبا قال حدثنا داود بن ضعيف سقم ده سقيمه لا خط هذه الصلاه الى شطر الليل متاخير بهتر په عشاء کې باب وقت السوي قال حدثنا قال جان مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عمرته عن عائشه نساء تلیب زنانا متلفعات بمروتین اغیب پټی شوی په خپل صادر باندې دا د تیاری د وجه نه خبره نه ده من الغلس هذا مدرج من الراوي نور ذلك ليش ده روايته وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن خرنا کې کوي مزسار نو دا د صلوات النبی صلی الله علیه وسلم مجملا ذکر کړ باب المحافظه علی الصلوات دی باب کې مو محافظه علی الصلوات کې اوقات مستحبه اهتمام شو کنه ور اول مطلق اوقات کې دخول من حيث الفرض بیا د محافظه په اوقات مستحبه کې بیا د اوقات النبي صلی الله علیه وسلم باب المحافظه علی الصلوات یعنی محافظه علی الصلوات په اوقات مستحبه کې دا عبد الله السنابحي قال زعم ابو محمد وتر شده واجب نو وتر مو فرائض کې یو فریضه ده نو عباده بن ثابت وی قذیب ابو محمد دی خطا شوی دی مزونه پنځه فرض دي ویتر نه ده فرض اشهد ان سمعت رسول الله یقول خمس صلوات افترض ان الله عز وجل پنځه مزونه الله فرض کړی او دې سره وای نو بیا ته پوس کړه مزل سو فرض دی پنځه نو ویتر ویترم فرض دی انت لا تحسن الحساب ته په حساب نه پوي په پنځو په شپږو نه پوي وای پنځه او ویترم فرض دی بیا خو شپږ جوړیږي واش نه نه نه افترضهن الله خمس صلواتنا عباده بن ثابت بنم خبت راغلی هغه وتر واجب نو عملا فرض عقیدتا ليس بفرض څه شو کنه اوس هغه پنځه مزونه چې منکر دغه یو مز کافر ګرځي نقصو دي پنځه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن قاسم بن غنوش نو کله الجهاد وای او کله دا ذکر کوي یعنی د سائل د سوال مطابق جواب او وقت سره مناسب جواب ایو الاعمال افضل قال الصلاه فی اول وقتها الصلات فی اول وقتها الصلات په وخت مستحب کې وخت مستحب کې اول وخت مراد وخت مستحب او زحنا فریض باندې پوری کې تاخير بهتر ده د ماسپخین او عشاء کې تاخير بهتر ده نو تعجیل اول الوقت نه ده بلکې شوافی له تفسګو د ماستر مست مخکې بهتر ده ګروسه بهتر ده ګروسه بهتر ده نو فی اول وقتها یعنی وقت مستحب ټول کې بهتر عمل وقت مستحب کې مذکور نو پجمی کې تعجیل د زور اول کې تبرید د زور قال فزائی فی حدیث عن عمت اللہ یقال اللہ ام فروا قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاغت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعتم کړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو نبی علیہ السلام جواب داسې وکړو جی ابي قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن داوود بن ابي هند انا بهاد بن ابي الاسود عبد الله بن فضالة نقل کیا نبی قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني نبی اسلام مال تعلیم را کړ په تعلیمات کې دا فرمایله وحافظ على الصلوات الخمس حفاظ وردا ما وی چې دا محافظه کې راغله محافظه مطلب څه اوقات مستحبو کې مزکول اوقات مستحبو کې وحافظ علی الصلوات الخمس حفاظت کا په پنځو مزونو باندې قال قلت ان هذه ساعات لي في اشغال پدې ساعتونو کې پدې اوقات کې زما کارونه دي کوم اوقات چې توای خیال کوي کوم اوقات چې توای پنځه وخت مزو کان په دې پنځو اوقات کې زما کار دی شغل لرم سار شغل لرم ماسپغن شغل لرم مازیګر شغل لرم ماقام شغل لرم مستن شغل لرم کول نشم مزو ماخا مستن ماسپخین خیر دی چوټي وکړه دا دو وخت مزوګه حافظ علی الاسرائیل کومانه پوښوي اوس اشکال راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دی سړی ته وی زما اشغال دي زما مصروفیات دي اوسګار نه پدې غړو کې زنور اوقات لرم زمیدار کوم میخل شم بل سکار کوم فارغ نیم نو نبی علیہ السلام خیر د نور مزونو کا چټی کینی چټی کا خدا تو مزون اهتمام کا حافظ علی الاسرائیل نو نبی علیہ السلام شارع دی یقینا لیکن د مز ساقط قول حق شارع نبی علیہ السلام نه لري امام سیوطی رحمت الله علیه خصائص کې دا د نبی له سلام خواص کې ذکر کوي خو د نفس احتمالات سره خواص نه ثابتېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم محلل او محرم نشي کېدی واجب کون کې فرض کون کې نشي کېدی هغه الله کې دی خبر پوه شوي نو دینه دا برماوی المحافظ علی الصلوات د دې سمانه ده د موزونه کول په اوقات مستحبو کې د دې حفاظت پکار دی اوس ګره معنا ته معنا سره ده فکانا فی معلمنی پښوی ماسپخین که وخت مستحب کې ونه کړی شوی ماسن ونه کړی شوی ماخام ونه کړی شوی نه خیر دی خدا ته مزور چې د اوقات مستحب او کې لازمن وکړي فقال حافظ على العصرين حفاظت کا په عصرین باندې یعنی په اوقات مستحب او کې اوس اوشکل د سره ختم شو نبی اسلام له اجازه چا نه نه اوقات نور مزونه کې اوقات مستحب او کې نشو له خیر لیکن دا دو وختونو ګورې د دې لحاظ کا چې وخت مستحب کې مزو کې وما كانت من لغتنا خدا عصر زمون په لغت کې ونه فقلت ومن عصران قال صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس یعنی دا ماجګر او سار مزګر وخت مستحب کې کو او نور کې کې ستا ډیر مصروفیاتي خیر دې کا وخت مستحب کې ونش دا معنا ګورل چې نور مظلوم کو دا هغه خان جوړېدل نه چې په دې وخت کې مسکو د دې کې مکو ادا روزي ونی سا کله روزي مونی سا پښوی اوقات مستحب او کیو کا لیکن که اشغال ډیر دی دا دو وختونو خو وخت مستحب کیو کا نور خیر ذکر لیک تاخير تقدیم کیږي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن ابي خالد قال حدثنا ابو بكر بن عمارة بن رويبة عن ابيه قال سألني ما سمعت من رسول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار نو وخت مستحب کې قال انت سمعت منه تا یشتا تا ورېدلی اشتیا تا ورېدلی اشتیا تا ورېدلی قال نعم كل ذلك سمعته زنايا ووعاء قلبي په دې دوړ غوګونو مې اورېدلې یو غوګنه په دې دوړ غوګونو مې اورېدلې او د نبی اسلام دا لفظ چې ما په خپل زړه کې ضبط کړي فقال رجل وانا سمعت يقول ذلك نو بیا دوم دغه څه نقل وکړو